سلم عليه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په مخکې رکو کې الله پاک قبایح د یهودو ذکر کړو په دې رکو کې هم الله پاک قبایح د یهودو ذکر کوي دا رنګ مخکې بیان د وعیدو او دلته الله پاک ذکر د وعد کوي خو مناسبت د مخکې سره دا ده چې مخکې الله پاک د یهودو د ذلت ذکر وکړو وضربت عليهم الذلة والمسكنة دلته الله پاک د ذلت نه د وتلو لار ذکر کوي چې د ذلت نه به دا يهود هلته وځي چې په قران باندې او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي ان الذين امنوا والذين هادوا الله پاک فرمای هغه کسان امنو چې هغه ایمان راوړی دی والذین هادو والنصارى والصابئین دا ټول ډلې چې دي من آمنا څوک چې په دوی کې ایمان راوړي اوس په دې اعتراض راځي چې ان الذين امنوا د دې سره من امنه نه لګيږي ځکه دوی خو د مخکې نه ایمان راوړی دی نو من امن بالله د دین ورسته د دویم ایمان څه معنا ده نو بعضی علما فرمایي چې د ان الذين امنون هغه مؤمنان مراد دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه مخکې ایمان راوړیو ان الذين امنوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علی السلام د بعثت نه مخکې چې کوم مؤمنانو لکه حبیب النجار و غیرهم والذین هادو والنصارى والصابئین نو من امن څوک چې په دوی کې د بعثت د پیغمبر علی السلام نو ورستم ایمان راوړي او بعض علما فرمایي چې ان الذين امنوا د دین امدغه مؤمنان مراد دي چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی په حقیقت کې او وروسته د من امن بالله نه مطلب دا دی چې دوی په خپل ایمان باندې په استقبال کې ثابت قدمي پاتې شي او یو درېمه توجیه خو د ټولو نه اسانه ده چې ان الذين امنوا لسانا نو من امن بالله قلبا چا چې ایمان راوړی لسانا په ژبه نو په دوی کې چې څوک ایمان راوړي په زړه باندې من امن بالله یعنی قلبا او په مخ کې الذين يؤمنون بالغيب کې د دې آیات کریمه یو توجیه مون ذکر کړی و چې یو صورت د ایمان دی چې اقرار باللسان او تصدیق بالقلب دی او یو حقیقت د ایمان دی چې هغه ته اطمینان وایي نو ان الذين امنوا په دې کې صورت د ایمان مراد دی او من امن بالله په دې کې حقیقت د ایمان مراد دی چې هغه ته اطمینان وایي اطمینان دی ته وایي چې مقتضا د طبیعت او مقتضا د شریعت یو شي هر شی چې تقاضا د شریعت د غستا مقتضا د طبیعت شي هم دې ته ویل شي حقیقت د ایمان ان الذين امنوا والله پاک فرمای هغه کسان امنو چې هغه ایمان راوړی دی نو په امنو کې تقریبا څلور توجیهات مون ذکر کړو اوله توجیه د امنو قبل مبعث النبي صلی الله علیه وسلم دویم دا چې امنو فی الماضی او من امن فی المستقبل یعنی ثبات علی الايمان راشي او دریم دا چې امنو لسانا نو ورست من امننه بقلبا مرادی څلورم دا چې اول امنونه صورت د ایمان مراد ده او ورست من امننه حقیقت د ایمان مراد ده والذین هادو الله پاک فرمای هغه خلک چې هغه يهوديان دي والنصارى او نصارا دي نصارا او تنصارا د دې وجه نه ویل انهم نصروا عیسی دوی د عیسی علیه السلام سره کومک کړو او يهود ته يهود بعض علما وي د دې وجه نه ویل چې انهم هادو یعنی تابو من عبادت العجل والصابئین او صابئین نو د صابئین نه څوک مراد دي نو بعض علما فرمایي چې صابئین یو فرقه ده چې هیڅ آسماني دین نه مني بی دین دي دوی وایي چې د بنده او د الله په مابین کې د روحانیت واسطه ده د پیغمبر واسطه پکې نشته نو والصابئین دا بی دین خلق او تفسیر کبیر په کې دلته ډیر توجیهات نور ذکر کړی دي هغه فرمایي چې امام مجاهد او حسن بصری رحمه الله فرمایي چې صوابین یو ډله وا چې د يهودیت او د مجوسیت نه ځان ته دین جوړ کړو دا دواړه سره یو ځای کړو د دین ځان ته دین جوړ کړو او قتاده رحمه الله فرمایي چې صوابین یو قوم دی چې د ملائکو عبادت به کولو لمر طرف ته به مخ کولو او پنځه وخت المونز به کولو یو اچار غونې مذهب او بعضی علما اکثره فرمایي چې دلته نجوم پرست مراد دي امام رازی رحمه الله فرمایي او هو اقرب الى الصواب صحیح خبره دا ده چې د صوابینو نه نجوم پرست مراد دي اکثر مفسرین هم دا معنا کوي بیا دا نجوم پرست د ستورو عبادت کوونکي دا بیا دوه ډلې وو یو ډله دا و د یوې ډلې عقیده دا و چې خالق الله دی لیکن الله پاک د ستورو د تعظیم حکم کړی دی او دویمه ډله هغوی دا ویل چې الله کواکب پیدا کړي دي بیا د ټول عالم مدبر همدغه کواکب او ستوري دي یعنی دوی موحدین وو خو د نجومو د تاثیر قائل وو نو یو خلیفه د قادر بالله د ابو سعید استخری رحمه الله دا د مفتی وو نو د دې تپوس کړو د دې ډلې په باره کې چې دوی وای الله یو دی خو الله پاک بیا کواکب پیدا کړ ستوري پیدا کړ او اوس مؤثر د ستوري دي د تدبیر د عالم دوی ته حواله ده نو د دوی حکم څه دی نو هغه ورته فیصله ورکړه چې دا خلک کافر دي نن سبا د فلسفه هم دا عقیده ده چې الله پاک حق اول پیدا کړو تر حق عاشر پورې بیا دا سلسله راغله اوس تدبیر د عالم حق عاشر کوي نو دا هم کافر دي په صوابینو کې یو ډله دام تقریبا ده نو وصابئینا مولانا عبدالحق رحمه الله په تفسیر حقانی کې فرمایي چې صابئین و پخانه فرقه وا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا ډیره زیاته وا د بابل او د نینوی خلکم په امدی مذهب باندې د دوی دا عقیده و چې الله جوهر مجرد دی او بنده مادي دی لہذا د بنده الله ته رسیدل ممکن نه دی ځکه الله مجرد دی او انسان مادي دی نو الله پاک د الله عبادت دا چې مونږ کوو الله ته خو رسیدل نه دي ممکن نو د الله د مظاهرو عبادت وکړو د الله د مظاهرو بیا وای دا دا دله چې دا دا دوی دوه ډلې یوې بستورو سپوږمۍ ته مظهر رب ویلې وای دا مظهر رب دی نو د ستورو د سپوږمۍ عبادت به کولو او بل به بوتانو ته عبادت کولو دې ته به مظاهر د رب ویلې مظاهر الرب لکه نن سبا بریالین چین دي دوی چې د غیر الله نه کومک غواړي وای دا مظهر العون دی مظهر العون نو دوی هم داسې ستورو سپوږمۍ ته مظهر العون او مظهر الرب ویلې یا به بوتانو ته مظهر الرب ویلې نو چا د ستورو د سپوږمۍ عبادت کولو دې ته مظهر الرب ویلې او چا د بوتانو عبادت کولو دې ته مظهر الرب ویلې بیا د دوی ډیر شاخونه جوړ شو د ایران تشپرست او د هندستان بت پرستان دام د دوی شاخونه دوی د زهره و غیره په نوم معبدونه جوړ کړیو د دې ستورو په نوم وصابئینا یعنی دا ټول بی دین ډلې من آمن بالله څوک چې په دوی کې ایمان راوړي قلبا د زړه په دوی کې ایمان راوړي په الله ایمان راوړي ول یوم الاخره او په ورځ اخرنۍ باندې ایمان راوړي نو الله ورځ اخرنۍ ذکر کړه مؤمن به شیان خو نورم ډیر زیات دي لکه په انبیاو باندې ایمان په ملائکو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان دا غي ذکر الله پاک ونکړو مخکې ما تاسو ته ویلو د منافقانو په بحث کې چې هغه ویلو آمنا بالله والیوم الاخر التخطو چې مدر ته دا ذکر کړی و چې ګوره د یو سلسله نو د عربانو دا عادت دي چې سلسله اول او اخر ذکر کوي مقصود ترين استيعاب او احاطه نو دلته اول او اخر ذکر کړو او مقصود استيعاب ده یعنی په ټول مؤمن به شیانو چې د دوی ایمان راشي او دویمه توجیه دا ده چې دلته ایمان بالله والیوم الاخر ذکر شو ایمان په الله او په ورځ اخرنۍ دا موقوف دی تر ایمان بالانبیاء او ایمان بالملائکه او تر ایمان بالکتب پورې دا چا چې ایمان بالانبیاء والملائکه والکتب نه نو دا ایمان په الله او په ورځ اخیرنه باندې نه نو دلته هغه د موقوف ذکر کړی دی موقوف علیه په کې په خپل راغلی دی وعمل صالحا او په دې کې چې څوک نیک عمل وکړي فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی لپاره به اجر د دوی وي په نيز د رب د دوی باندې یعنی د آیات مقصد دا دی چې د کمی خاص فرقي تخصیص نشته هر فرقي چې ایمان راوړو نو د عذاب الهی نه بچ شي ځکه الاسلام يهدم ما كان قبله هر څوک چې مسلمان شي په هر فرقه کې چې وي خو چې مسلمان شي بس ټیک تیر جرمونه ټول معاف ولا خوف عليهم په دوی باندې بویر نه حالا ولا هم يحزنون مآلا نه به دوی غمجن وي وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التورم الله پاک فرمایي یاد کړئ هغه وخت دا تخویف اخروی دی و اذ اخذنا ميثاقكم ګره مخکې د ایمان او د عمل صالح والا سره د اجر وعده و اوس دلته الله پاک دا بیانوي چې پر رضا او پر رغبت باندې ایمان راوړل دا د مخلصینو صفت ده مخلص خلک چې دي په الله او په الله په پیغمبر په خپل رضا او رغبت باندې ایمان راوړي بنی اسرائیل یو سرکش او مست قوم وو د دوی سره چې تشدد ونشي تر هغه پورې دوی ایمان نه راوړي لدی وجه نه دلته الله پاک بن اسرائیل سره د تشدد ذکر کوي او دا رنګ د یو بل نعمت ذکر کوي ځکه دا کوه تور الله پاک د دوی په سر باندې درول او دا د دوی د مصلحت لپاره نو دا په بن اسرائیل یو نعمت و اذ اخذنا میثاقکم یاد کئ هغه وخت چې ما واخست میثاقکم مضبوطه وعده تاسو بالانقياد لموسی عليه الصلاه والسلام چې تاسو به د موسی عليه الصلاه والسلام انقياد کوئ د موسی عليه الصلاه والسلام تابعداري وکوي ورفعنا واو د عطف د پاره ده او یا د حال د پاره ده نو که د عطف د پاره شي اخذنا میثاقکم ورفعنا اخذ د میثاق او رفع د کوه تور می وکړه او که د حال د پاره شي نو اخذ د میثاق می وکړو حال دا چې مو چت کړي او تاسو په سر باندې اتورم کوه تور نو تاسو په سر می قدر قامت الرجل د یو سړی د قامت په اندازه باندې الله د دوی په سر باندې کوهی تور نیولیو او ورته ویل چې د موسی علیه صلوات و سلام انقیاد کوي کني کوي خذوا ما اتیناکم نو جبرئیل علیه السلام ته الله حکم وکړو چې کوهی تور رواخلی او د بنی اسرائیل په سر ودرې چې دوی مجبور شي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي تور جبل من جبال فلسطین دا په فلسطین کې یو غر دی نو الله د دوی په سر باندې دا غر ونیولو خضوع یعنی قلنا خضوع یا قائلین خضوع د کوفیانو په مذهب د قلنا او د قائلین تقدیر ته ضرورت نشته ځکه اخذ د میثاق د پخپل باندې قول دی خضوع ما اتیناکم الله فرمای ما ورته ویلي خضوع چې تاسو واخلئ ما اتیناکم هغه کتاب اتیناکم چې ما تاسو ته درکړی دی بقوت په قوت په زور سره واخلئ بقوت یعنی بالجد والاجتهاد رجح عدم تکاسل او تغافل ته ده یعنی د دې کتاب نه غافل کیږئ مو سستی پکې مکوئ په زور سره واخلئ واذکروا ما فيه د واذکروا علما ډېری معناګانې کوي واذکروا یعنی احفظوا یاد کئ دویم تدبروا معناه د دې په معنا کې سوچ وکئ دریم ادرسوه د دې تعلیم وکئ څلورم اعملوا بما فيه من الاحکام په قران کې چې کوم احکام ذکر په تورات کې چې کوم احکام ذکر کیږي په هغه باندې عمل وکړي واذکروا ما فيه لعلکم تتقون د دې لپاره تتقون چې تاسو بچ شئ ثم تولیتم دا ثم د عطف د لپاره د معطوف علیه ورته مقدر دی چې فقبلتم مدتا ثم تولیتم ډیره مده تاسو دا تورات قبول کړو او موسی علیه صلوات والسلام تم انقیاد وکړو ثم تولیتم دا غین ورسته بیا تاسو اعراض وکړو تولی الاعراض المحسوس مخ اړولو ته وایي بیا دلته په اعراض معنوي کې مستعمليږي اعراض معنوي چې د مخالفت ده نو ثم تولیتم یعنی بیا تاسو مخالفت وکړو اعراض معنوي مراد ده من بعد ذلك ورسته د قبل اولو د تورات نه فلولا فضل الله علیکم کچرته نو فضل د الله پاک پتا سو باندې کلمه د لولا په دې کې اختلاف دی یو مذهب د سیبوی دی بل مذهب د کوفیانو دی د سیبوی په مذهب باندې د لولا نورسته مبتدا او خبري نو فضل الله علیکم ورحمته دا مبتدا ده او خبر حذف ده فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته د الله فضل او رحمت په تاسو باندې نه وي نو خبر ورته دلته مقدر کا دا جواب ورته خبر مګرځو چې لکنتم من الخاسرین وجدا دا چې دا جواب غالبا د ضمیر نه خالی وي او د کوفیانو په مذهب باندې فضل الله علیکم ورحمته دا فاعل د پر د فعل مقدر ده چې لولا ثبت فضل الله علیکم ورحمته نو د د سیبوی په مذهب فضل الله مبتدا د خبر حذف ده او د کوفیانو په مذهب د فاعل د پر د فعل مقدر ده فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچرته نو فضل د الله پاک پتا سو او رحمت د الله پاک پتا سو فضل د الله توفیق د توبې دی او رحمت د الله قبل ول د توبې دی یعنی که الله توفیق د توبې نه درکړي ورحمته او الله پاک هم بیا دا توبه قبول کړي نه او بعض علما فرمای چې فضل الله د فضل د الله نه بعثت الرسول صلی الله علیه وسلم مراد ده که الله پیغمبر نه درلېګل ورحمته د رحمت نه مراد ادراکهم لمدته تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانہ نه موندلې لکنتم من الخاسرین نو تاسو به وې د تاوانیانو نه جانن و مالن په دې آیات کریمه باندې اعتراض ده چې الله پاک د دوی په سر باندې کوهی تور ودرولو نو دا خو اکراه فی ایمان ده او یو ځکه الله پاک فرمایي لا اکراه فی الدین په دین کې اکراه نشته دلته خو الله په دوی اکراه وکړه نو د دې لپاره تفسیرونه مختلف جوابونه کوي په ټولو کې ښه جواب هغه یو درته زرا نقلوم ګوره د رفع د تور کچرته مقصد دا شي چې بنی اسرائیل ته الله وایي چې تاسو دین قبول کړئ نو که رفع د تور لوجه د د پاره د قبلولو د دین وي نو بیا به اکراه فی الدین راشي او د دې آیات سره به تعارض راشي چې لا اکراه فی الدین او کدا رفع د تور د پاره د اکراه فی الدین نه بلکې رفع د تور دا د پاره د منع وی د نقض العهد نه بنی اسرائیل ته الله وایي چې وعده مو ماته وایي کني کوه تور در باندې را غورځوم نو دا د منع د پاره ده د نقض العهد نه نو بیا بلا اکراه فی الدین اعتراض نه راځي ځکه چې اکراه په دین کې نه و دوی د مخ کې نه په موسی علی السلام ایمان راوړیو خو اراده کړې وي چې نقض العهد وکي وعده ماتي کی نو الله د نقض العهد نه د منع کولو د پاره د دوی په سر کوه تور ودرولو دا داسې ده لکه زموږ په دین کې حدود او تعزیرات نو زموږ په دین کې د حدود او تعزیرات چې دي د دې په وجه اکراه فی الدین نه راځي ځکه مخکې مخکې نه موږ دین قبول کړی دی نو دین د مخکې نه قبول دی خو چې ورانه دی وکړو حدود در باندې جاری کیږي او تعزیرات در باندې جاری کیږي او بیا موږ وایو چې دا حدود دا زواجیر دي د دې لپاره دي چې نور خلک بیا داسې ګناه ونه کړي نو دا رنګ دلته هم دا رفع د تور دا د زواجر نه وایي د دین د قبلولو د پاره نه و بلکې د څه د پاره و د منع د پاره و د نقض العهد نه د دې د پاره چې دوی منع کول چې آینده نقض العهد ونکي وعده ماته نکي نو اکراه فی الدین ناراضي نور دلته ما غیر متناهی جوابونه را نقل کړي دي د تفسیری کبیر او د غیره کتابونو نه خو دغه ښه جواب دی ګوره کدا رفع د تور د پاره ده قبلولو د دین وي نو بیا به اکراه فی الدین راشي خو دلته رفع د تور د پاره د قبلولو د دین نه ده بلکې د پاره د منع کولو د دوی ده د نقض العهد نه چې تاسو وعده مو ماتوي نو دا پشان د حدود او د زواجر د زمون په دین کې بعض علما دا جواب کوي چې په تیرو دینونو کې اکراه فی الدین وا دا لا اکراه فی الدین کې الف لام عهدی ده زمون په دین کې اکراه نشته بعضی علما بل جواب کوي چې دا اکراه معدمه د رضا ده معدم د اختیار نه ده یو اختیار دی بل رضا ده د یو سړی په سر ته تومانچه کیده چې ماته روپۍ راکا نو ګور رضا نشته خو اختیار شته په خپل اختیار ته روپۍ درکې نو د دوی په سر چې الله کوه تور ودرولو رضا نه و دا رفع د تور معدمه د رضا شو خو معدم د اختیار نه ایمان په خپل اختیار راوړو خو بیا خو اکراه پکې راغله کنه امام رازی رحمه الله داسې جواب کوي چې دا کوه تور ډیره زمانه د دوی په سر درېدل وو نو چې ډیره زمانه د دوی په سر ودرېدل نو دوی دا ګمان وکړو چې ردابم په شان د اسمان وي اسمان ډیره زمانه زمون په سر ولاړ دی او راونه غورځېدو نو دا تورم زمون په سر ولاړ دی او را غورځيږي نه نو چې نه را غورځيږي نو په دوی اکراه رانغله لیکن دا جوابونه ټول فضول دي خو جواب دا دی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله پاک فرمای ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم تاسو تمخ کی مو ویلو چې علمتم علم په معنا د پوهېدلو سره ده معرفت په معنا د پیژندلو سره ده تصدیق په معنا د منلو سره ده کله علم به په معنا د معرفت سره راځي چې مفعول به یو وي او کله علم په خپل حقیقت پاتې وي چې مفعولین دوی دا د فعل قلوبونه دي نو دلته علم په معنا د معرفت سره دی الله پاک فرمایي ځکه الذين اعتدوا منكم في السبت دا یو مفعول ورته راغلی دی نو چې مفعول یو دی نو علمتم به په معنا د عرفتم سره وي ولقد علمتم الله پاک فرمایي په تحقیق سره تاسو پیژندل الذين اعتدوا منكم في السبت هغه خلک چې هغه تجاوز کړي او تاسو نه د خالی پورزه د خالي په ورځې مایان نیول نو علمتم یعنی عرفتم هغه تاسو پیژندل که اعتراض راشي چې د دوی خو نه پیژندل نه د دوی نمونه زده او نه د دوی د پلارانو نمونه زده ځکه دا غوی او د دوی په مابین کې په زرګونو کاله فاصله وه او دومره څو زره کاله مخکې د هغې خلکو نمونه خو دوی ته یاد نه وو نو علمتم الذین د دې څه معنا شوه چې تاسو پیژندل هغه خلک چې تجاوز یې کړی او دوی خو نه پیژندل نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته حذف د مضاف دی ولقد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت تاسو دا غوي تجاوز پیژندو اعتداء درته معلومه ده ځکه په کتابونو په تاریخونو کې را نقل شوی ده دا موږ ته معلومه ده زمونږ او دا غوي په مابین کې ډیره فاصله ده خو اعتداء موږ ته معلومه ده کنه نو قد علمتم اعتداء الذين اعتدوا منكم في السبت نو یا اعتدا پکې مقدره کا یا پکې احکامو لفظ مقدر کا داسي ویا ولقد علمتم احکام الذين تدوا منكم في السبت تاسو د هغه اخلکو احکام پیژندل چې تاسو نه تجاوز کړو د خالی پورز د ایله په مقام کې او بعض علما فرمایي چې نه پدې کې څه اشکال نشته چې د دوی اعیان پیژندل ځکه تاریخ را نقل کړي چې فلان ابن فلان فلان ابن فلان د دوی نه الله پاک شادوغان جوړ کړ نو اعیانا دوی ته معلومو نو لقد علمتم اعیانا الذين اعتدوا منكم في السبت دا غوي زوات تاسو پیژندل چې تجاوز کړو منکم په موضع د حال کې ده په حال کوند دوی کې چې تاسو نو بنی اسرائیل و فی السبت د خالی په ورځ کې نو د داوود علیه صلوات و سلام په امتیانو کې وډله وا او د ایله مقام کې وسیدا او د سمندر په غاړه د سین په غاړه باندې وسیدا په دې سین کې ډیر زیات مایانو داوود علیه الصلاۃ والسلام ته الله حکم وکړو امتحانا چې دا خلک به په نور ورځو کې مایان رانی سي خو د خالی پورس بینه نسی نو د خالی پورس دوی منعشیو نو دوی اول کې حیله جوړې کړې هلې داسې جوړې کړې چې د خالی په ورځ به مایان د اوبو په سر ډیر زیات او په نور ورځو کې به ورک وو نو د خالی په ورځ دوی د دې لوی سین نه لختی راويست او دا لختی حوزونو ته راويست په دې لختیو کې به په دې ویالو کې به مایان راغله چې کله به حوز ته راغله نو دوی به د لختی خله په بند کړه بیا به د خالد ورځې نه وروسته به یې رانیول د دې حلو په وجه دوی عادت شو نو چې عادت شو بیا به د خالي په ورځ هم ښکارونه کول نو الله پاک داود علیه الصلاۃ والسلام دوی ته خیره وکړي الله پاک ترې نه شادیان جوړ کړ شادوغان بیزوغان ترې نه جوړ کړ فقلنا لهم الله فرمای ما دوی ته ویل چې کونو قردتن خاصین قلنا لهم کونو دا امر په خپل حقیقت نه دی پاتې ځکه د ځان نه شادوګان جوړول دا د دوی په طاقت کې نه شادیان جوړېدل د دوی د طاقت نه بهر کارو د دوی د کسب پکې دخل نه دلته د کونو نه سرعت التکوین مراد دی الله فرمایل چې ډیر زر شادوګان شي قرده تن شادیانو خاصین په داسې حالت کې چې تاسو ذلیل یې خاصین خبر ثانی د پاره د کونو ده کونو قردتن او کونو خاصین شادیان شي او ذلیل شي او یا خاصین دویم ترکیب دار چې حال ده د قردتن نه کونو قردتن شي شادیان حال دا چې ذلیل یې او یا خاصین صفت د پاره د قردتن ده اوس کته اعتراض وکي چې خاصي ان صفت د پاره د قردتن ده نو خاصي ان خو په یو نون او وو نون باندې جمع د ذوی العقول د پاره راځي او قردتن شادیان خو غیر ذوی العقل دي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې د هر قردتن د پاره خاصي ان صفت نه ده بلکې د دغه قردتن د پاره صفت ده دلته دوی ذوی العقل صرف صورتونه مسخ شو نو ګوره مسخ په درې قسمه ده یو مسخه حقیقی ده چې محیت بدل شي بالکل دا مسخه ممکن هم ده واقع هم ده چې د یو سړي حقیقت بل حقیقت ته واوړي لکه امهات المؤمنین کې غالبا ام سلمہ رضی الله عنها ده چا ورته غوخه راوړې و بیا یو فقیر راغلو په دروازه کې ودرېدو غوخه غوښته حضرت ام سلمہ رضی الله عنها دا غوخه پیغمبر علی السلام ته ساتلې و او په یو کړکۍ کې خو خو هغه فقیر ته ورنکړه کله چې پیغمبر علی السلام راغلو او غوخه ورته راخسته نو دا غینه کانه تیګه تیر نه جوړه شوی و ګوره د غوخه حقیقت په کاني بدل شوی و نو دې ته مسخه حقيقي وای چې بالکل حقیقت بدل شي ماهیت بدل شي دویم مسخه سوري ده چې شکل بدل شي او ماهیت بدل نشي صرف شکل بدل شوی او ماهیت په خپل ځای باندې پاتې لکه په دې ځای کې دلته شکل بدل شوی دی او ماهیت نه دی بدل شوی شکل بدل شوی د دې لپاره دلیل قردتن دی قردتن الله د دوی نه شادوګان جوړ کړو یعنی شکل داسې شو لکه د شادیانو نو شکل بدل شو او حقیقت نه دی بدل حقیقت په عدم تبدیل باندې د خاصین دلالت کوي نو خاصین کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې حقیقت نه دی بدل جمع د ذوی العقل ذکر کړه چې دوی عقلا او خاصین عقلا او یوم باندې الله جمع راوړه او درنګ کونو کې ورته خطاب شو نو کونو او خاصین په دې دلالت کوي چې حقیقت نه بدل او قرادتن په دې دلالت کوي چې صورت بدلو نو دې ته تبدیل سوري وایي نو صورت بدل شوی یو دریم قسم تبدیل هم شته چې هغه ته تبدیل معنوي وایي چې صفات نفسانیه بدل شي مثلا قناعت په طمع او حرص باندې بدل شي فهم او فراست دا په صفاحت او بلادت باندې بدل شي تواضع دا په تکبر باندې بدل شي هغه ته مسخه معنوي وایي هغه نه الله پاک په تبع او ختم باندې تعبیر کوي ختم الله على قلوبهم او طبع الله یعنی د دوی مسخه معنوي راوستي ده دلته مسخه سوري مراده ده مسخه حقيقي نه و خاصين کمسخه حقيقي وي نو الله به د خاصين باندې تعبير د ذوي العقل په صيغه به تعبير نه کولو کمسخه حقيقي وي او مسخه معنوي نه ده مسخه معنوي خو تبديل د صفاتو ته وي د دوی صفات خو د دینه مخکې بدلو د ټولو بنی اسرائیل صفات بدلو کبرجن خلکو او سفیه او بلید خلکو حرس او تمه پکې زیاته وه بهر تقدیر د دوی معنوي صفات د مخکې نه بدلو نو چې د مخکې نه معنوي صفات بدلو نو مسخه معنوي نه ده مسخه حقيقي نه ده نو کومه مسخه شو سوري بعض علما دلته مسخه معنوي مرادي امام مجاهد رحمه الله ته دا قول منسوب دی چې دلته مسخه معنوي مراده ده یعنی د دوی پزلونو باندې وعظ اثر نه کولو او دوی مشابه د قرادتن سره دي لیکن دا معنا د ظاهر د قران نم خلاف ده او د آثار د صحابه نم خلاف ده اس ظاهر د قران هم په دې دلالت کوي چې دلته مسخه سوري ده قرادتن دا مسخه سوري شو او خاصین شابسي دا په دې دلالت کوي چې مسخه حقيقي نه ده همدارنګه د بن اسرائیل مسخه معنوي خو ډیره مخکې نه و مسخه معنوي نه ده مراد نو لما بین یدیها څه معنا شوه لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمك د هغه ګناهونو د وجنه چې د دې مایانو درانیولو نه مخکې دوی کوم ګناهونه کول وما خلفها او د هغه ګناهونو د وجنه چې بعد اخذ السمك کول د مایانو درانیولو نه ورسته چې کوم ګناهونه کول دا غي د وجنه ما دا عبرت کړو بعد اخذ السمک د هغې ګناهونو د وجې نه چې د مایانو د رانیولو نه وروسته کوم دوی ګناهونه کول نو د دې ګناهونو د وجې نه الله پاک فرمایي چې ما دا عذاب کړو بعضې علما فرمایي چې لام د تعلیل د پاره نه دی بلکې لام سله ده د پاره ده نکالن فجعلناها نکالن دا ما عبرت کړو چاته مې عبرت کړو لما بین یدیها لما بین یدیها د هغه چا د پاره مې عبرت کړو لما بین یدیها یعنی آتیینا کم چې آینده زمانہ کې را روان دي خدا به بیا مجازي معنا وي چې ما بین یدیها نه آتیین مراد کوي راتلون کې خلق مراد کوي ځکه بین یدیها ظرف مکان دی او موږ ترې نه مراد کړو ظرف زمان چې آتیین ده چې کم خلق آینده را روان دي وما خلفها خلف ظرف مکان ده خو موږ به په معنا د ماضیین سره کو دا عبرت شو د پاره د ماضیینو یعنی د هغه خلکو د پاره هم عبرت شو چې مخکې تیر شوی وو د بنی اسرائیلو نه چې کم مخکې تیر شوی وو دا غوی د پاره هم عبرت شو دا غوی د پاره څنګه عبرت شو لذکرهم فی صحف الاولین په مخکنیو صحیفو کې الله پاک دا خبره ذکر کړې وه چې د داوود علیه السلام په قوم کې به د یوې ډلې نه شادوګان جوړیږي نو د مخکنیو د پاره هم دا عبرت و اګر چې شادوګان شوي نه په دې کې ډیر تکلف شو ګوره یو هم ظرف مکان په معنا د ظرف زمان کړو بین یدیها نه مراد اتیین هم کړو اتیین ظرف زمان دی او بین یدیها ظرف مکان دی نو ظرف مکان هم په معنا د ظرف زمان کړو دویم په دې اعتراض راغی چې ما خلفها نه ماضیین مراد شو تیر شوي خلک نو د تیر شو د پاره څنګه عبرت شو نو جواب دا دی چې د دوی ذکر د دې بنی اسرائیل ذکر دا د چانه چې شادوګان جوړ شو دا د غوی په کتابونو کې شوی وو نو دا تکلف تکلفي معنا ده نو هغه مخکې مې چې درته ذکر کړه هغه ښه معنا وه چې دا عبرت شو لما بین یدیها یعنی لاجل الذنوب التي قدموه على اخذ السمک د هغه ګناهونو د وجې نه چې دوی د مایانو د رانیولو نه مخکې کول وما خلفها او د هغه ګناهونو د وجې نه چې د مایانو د رانیولو نه وروسته کول بعض علما دلته یو دریمه معنا کوي لما بین یدیها د دینه القرى القریبه اغه نږدې قریه مرادی د نږدې کلو د پرم دا عبرت شو وما خلفها یعنی القرى البعیده د لره کولو د پاره هم دا عبرت شو چې کوم لري لري کلي وو د هغوی د پاره هم دا عبرت شو ځکه هغوی هم دا خبره واورېده وموعظه للمتقین او الله پاک فرمای دا ما وګرځولو موعظه وعظ للمتقین د پاره د متقینو الذين يسمعون الى يوم القيامه تر قیامت چې د دوی واقعه اورینو دا غوی د پاره الله پاک دا عبرت کړو اول د قصی د دی وروسته رکو نه شروع کیږی چی واذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها اول د قصی الته ده او د اخر د قصی ده اخر د قصی الله پاک مخکی ذکر کړو فک الترتیب وکړو قصی علی الترتیب ذکر نکړه که علی الترتیب ذکر کړی وی نو بیا بستاسو خیال ته او زمون خیال ته دا راتله چې مقصود بیان دی وی قصې دی الله پاک دلته مقصود بیان دی وی قصې نه کوي بلکه بیان د معجزو د موسی علیه الصلوة والسلام کوي او بیان د سرکشۍ د دې بني اسرائیلو کوي چې دا ډېر سرکشه قوم وو. او دویم دا دی چې د دې قصې څومره اجزا چې دي دا هر جز په استهزاء باندې د دوی دلالت کوي او عدم امتثال باندې دلالت کوي نو د الله مقصد بیان د عدم امتثال د بنی اسرائیلو دی نو فک الترتیب یې وکړو ترتیب باندې قصه ذکر نه کړه ځکه هر جز د قصې په دې دلالت کوي چې دوی د الله حکمونه نه منل او استهزاء کوله نو دا په بنی اسرائیلو کې د یو څو یو څو ورونه او د هغوی یو ترو د دې تر اولاد نه و دوی ورته یو څه وخت انتظار وکړو چې دا تر مړ شي او د د مال او جایداد موږ ته پاتې شي ليکن انتظار يې اوږد شو، تره يې نه مړ کېدو، نو دا وريرونه يې راجمع شو او خپل تره يې ووژلو او بيا يې دا تره ويوړو او د بل کلي مخې ته يې وغورځولو، بيا يې په هغه کلي باندې د خون دعوه هم وکړه چې موږ ته به قسامت کوئ او ديت به راته راکوئ، نو په هغوی باندې يې د خون دعوه هم وکړه. نو هغه کلي والا موسی عليه السلام ته عارض شو چې موږ خو مړی نه دی کړی، اوس د مړي ديت په موږ باندې راځي. نو دی وریرونو دوه ګټې په خیال کې نیولې وي نو هغه خلکو موسی علی السلام ته عریضه وکړه چې الله دې دا مړ را ژوندې کی چې د خپل قاتل خو دا خو موږ نه دی وژلې نو موسی علی السلام دوی ته الله ته سوال وکړو الله پاک ورته و فرمایل چې یو بقره حلال کړي یو غوا حلال کړي او د غوا د غوخي په یو ټوکړه باندې دا مړ ووهي نو الله پاک به را ژوندې کی غوره ورته وښوده وجه دا و چې دوی خو مخکې عبادت العجل کړو د خوسی عبادت کړو الله پاک فرمایي او اشربوا فی قلوبهم العجل د دوی پزړونو کې تر اوسه پورې د سخی عبادت پروت د عجل محبت د دوی پزړونو کې ولاوتل نه توبه يې ويسته خو بيا هم د عجل محبت يې په زړونو کې و، نو د دې لپاره الله پاک ورته حکم وکړو چې د چا محبت ستا په ستاسو په زړونو کې دی دغه ذبحه کړئ او د دې د غوښې په يو تکړه دا مړی ووهئ نو الله پاک به دا را ژوندی کړي. په حديث کې راځي چې که چرته دوی حلاله کړې وی هره غوا چې وی دا به د دوی لپاره کافي وی ليکن دوی چون او چرا پکې شروع کړه ځکه زړه يې نه غوښته چې غوا حلاله کړي اخر مجبور شو حلاله کړه چې حلاله کړه، د هغې د غوښې په یو توکړه یې دا مړی ووهلو، مړی را اوچت شو او خپل قاتل یې وښودو او واپس مړ شو. بیا یې د هغوی نه موسی علیه السلام قصاص واخیستو. و اذ قال موسی لقومه الله پاک فرمایي یاد که هغه وخت چې وفرمیل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته دا ګوره بیان د نعمت دنیوي دی قالو اتتخذنا هزوا دوی ورته ویل چې آیت مونږ نسی رشخند اتتخذنا د متعدی کیږي دو مفعولین تم مفعول اول مبتدای مفعول ثانی خبری نو دلته اتتخذنا دانا دا به موضوع وي او هزوا دا به محمول او خبری هزوا خو مصدر دی او مصدر خو خبر نشي واقع کېدی ځکه خبر حملی او مصدر مواتاتن نشي حملې دی نو دا دلیل دی د دوی په بد اعتقادۍ باندې چې په خپل پیغمبر د دوی عقیده نه وه پیغمبر ته ویلي چې ته په موږ ریشخند وهې قال اعوذ بالله موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه الله ته پناه نیسم پناه نیسم مې درته ترجمه وکړه پناه غواړم مې ونه ویلې ځکه هغه د استفعال ترجمه ده او اعوذ باب استفعال نه دی اعوذ ز پنا نسم په الله پاک باندې د دې خبرې نه ان اكون من الجاهلین چې ز شم د جاهلانو نام جهل عدم العلم ته وایي یو معنی د عدم العلم دا دلته نه د مراد دویم اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه دا معنا نه د مراد دلته فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل یو سړی یو کار وکړي خو د هغې کول مناسب نه وي دې ته ویلی شي جهل چې یو کار غیر مناسب کار کول عدم علم نه دی مراد جاهل خو عدم عالم تم وي یو سړی چې سره د علم نه ګناه کوي د تم جاهل ویلی شي د دې جهل معنا دا ده چې داسې کار وکړو چې مناسب نه وو فعل الشيء بخلاف ما حقه ان يفعل کول د یو شي چې دا غي کول مناسب نه نو موسی علیه السلام ورته فرمایي چې زه د الله ته پناه نیسم د دې نه چې زه د جاهلانو نه شم یعنې داسې کارونه وکړم چې د هغې کول مناسب نه دلته موسی علی السلام نفي د جهل وکړه نفي د استهزاء و نه کړه ځکه جهل لازم دی او استهزاء ملزومه ده په انتفاع د لازم انتفاع د ملزوم راځي بطریق الکنایه نو دا برهان موسی علی السلام ذکر کړو چې زه رشخن نه وهم ځکه رشخن جاهلان وهي او زه جاهل نه یم نو انتفاع د لازم وکړه او انتفاع د ملزوم په خپل باندې راغله علما لیکي چې الهزء فی مقام الارشاد کاد ان یکون کفرا د تعلیم په ځای کې د دین د تعلیم په وخت کې ټوکې کول دا کفر ته سړی رسي تاسو شریعت کې وایي چې کله یو سړی په اوچت ځای باندې کینی او نور ماشومان یې ځان ته کینولي د ریشخند لپاره هیئت یې د معلم جوړ کړی او بیا یو په بل په بالښتونو ولي دا د معلم توهین کوي یعنی هیئت د ارشاد او د تعلیم د دین دی او نور یې جوړ کړی ریشخند دی نو شرع قید کې وایي دا سړی کافر دی که نه نو د تعلیم د دین په وخت کې ریشخند وهل دا کفر ته مفضي کیږي نو زه خو تاسو ته تعلیم د دین کوم نو ریشخند خو زه نه وهم څوک چې ریشخند په مقام د تعلیم د دین کې وهي هغه کافري قالوا ادع لنا ربک نو دوی ورته ویلې اوس چونه او چرای پکې شروع کړه قالوا ادع لنا ربک ان دوی ویلې چې او غواړه مونږ ته د خپل رب نه دی یبین لنا ما هي چې مونږ ته بیان کی ما هي ما استفهامیه ده دا خبر مقدم ده او هي مبتدا مؤخره ده یعنی ایو شیء ان هي چې څه شی به دا غوا کلمه د ما چې ده یسأل بها عن الحقیقه او عن الجنس تاسو په تلخیص او سلم کې وایې په کلمې د ما باندې سوال د حقیقت د شي نه کولې شي او یا سوال پې د جنس نه کولې شي نو مسئول عنه په کې حقیقت او ماهیت وي یا په کې مسئول عنه جنس وي دلته نه حقیقت مسئول عنه دی حقیقت د غوا او نه جنس د غوا مسئول عنه دی بلکې صفت د غوا مسئول عنه دی ماهیه د دې صفات بڅي نو کله کله صفت نازلولی شي په منزله د حقیقت، مجهول الوصف کله کله نازلولی شي په منزله د مجهول الحقیقت او په کلمې د ما باندې استفهام کولی شي. پوه شو په خبره؟ یبین لنا ما هي قال انه یقول یو لوی شیخ صاحب دی ځان ته ډیر غټ په خپل ځان ته غټ وایي نو هغه وایي هر ځای کې چې کینی نو یو خبره کوي چې پلانکی شیخ صاحب مې دې ځای کې را بند کړو پلانکی شیخ صاحب مې دې ځای کې نو صفدر صاحب فرمایي صفدر صاحب په باره کې وایي چې هغه مې ماهیه کې را بند کړو ماهیه وایي ما یسأل بها عن الحقیقة او الجنس کلمه د ما چې د دې مسئول عنه یا حقیقت او ماهیتی یی مسئول عنه جنسی او دلته مسئول عنه صفت دی نو دا ولی نو دا خو اسانه جواب دی او صفدر صاحب د شان نه خدا ډیر ټیټ دی زموږ د مدرسې او چړم دا جواب کولی شي تنزيلا للحقيقه تنزيل الوصف منزله الحقيقه کله وصف نازل ولې شي په منزله د حقیقت او په ما باندې ترنه استفهام کولی شي کېښود نو دا خو ډېر اسانه جواب دی صفدر صاحب خو دې زرګونو جوابونه د دې نه کولی شو خو بعضې خلک دروغ وایي د خپل ځان دغه دپاره دا خو ډېر اسانه سوال او جواب دی ما هي یبین لنا ما هي چې موږ ته بیان کړي چې د دې وصف څه دی قال انه یقول موسی علی السلام ورته فرمایل چې انه یقول بشک الله پاک چې دې فرمای انها بقره چې دا داسي وغوا ده انها بقره لا فارد چې نه زړه ده ولا بکر او نه وړه ده فارد د فرد نه ده په معنا د قطع زړی غواته فارد وای لقطعها عن الولاده زکه دا د ولادت نه منقطع شوی نور بچی نه راوړي نو دومره زړه چې بچی نه راوړي ولا بکر او نه بډیره وړی اوس عوان په دې کې دفعه د توهم ده چې نه به زړی نه به وړی نو جنین به د مور په ګیډه کې وي نو الله فرمایي چې نه جنین هم نه ده عوان بین ذالک دا به درمیاني بین ذالک ذالک کې مشار الیه مخکې فاردون او بکرون دا دوه وصفین دا ورته مشار الیه دي او کته و چې د اسم اشاره او د مشار الیه په مابین کې مناسبت نشته نو مشار الیه په تعویل د مذکور سره کا نو داسي ويا عوان بين ذلك المذكور من الفارد والبكر دا درمیانه ده په مابین د دې فارد او د بکر کې د دې زړې او د وړې د دې دوړو په مابین کې درمیانه ده خو شو په مابین په خبره نو ذالکه کې اشاره فاردون او بکرون ته ده په تعویل د مذکور باندې عوان بین ذالک او بعض علما فرمایي چې دلته حذف د مضاف ده اعوان بین ذالک وهذا وهذا پکې عطف دی اعوان بین ذالک دا درمیانه د په مابین د فاردون کې وهذا په مابین د بکرون کې نو حذف د مضاف حذف د معطوف پکې وکړه نو هغه اعتراض نه واردېږي چې بینه خو متعدد ته مضاف کیږي او دلته متعدد ته نه د مضاف نو متعدد ته مضاف وه ځکه د ذالک مشار الیه دوه شیان دي او یا پکې حذف د معطوف دی چې ذالک و هذا نو متعدد ته مضاف شو نو د دې دواړو په مابین کې به عوانون وي نو اوس دلته نسخه قبل الفعل راغله عبد الله ابن عباس فرمایي لو ذبحوا اي بقره ارادوا لاجزاتهم مخکې کدوی هر غوا حلاله کړې وي نو دا مړی به ورته الله د دې غوا د غوښې د وهلو په وجه را ژوندی کړی وی خو دوی چون او چرا شروع کړه نو هغه اطلاق الله منسوخ کړو تقید یې راوستو اطلاق مخکې مطلق غوا وه او اوس مقیده غوا شوه نو مطلق متضمن تخیر لرئ او د تقید په وجه رفع د تخیر راځي نو همدې ته نسخه وایي چې د مخکیني حکم رفع راشي مخکې مطلقه غوا وه، مطلقه غوا کې تخیر و، تا ته اختیار و او اوس هغه تخیر ختم شو، رفع د تخیر نسخه ده کنه؟ نو دا نسخه قبل الفعل راغله، نسخه قبل الفعل جائزه ده، لکه پنځوس لمونځونه الله پاک د معراج په شپه باندې فرض کړل، پنځوس لمونځونه، نو پنځوس لمونځونه چې د معراج په شپه فرض شو، لا مسلمانانو ادا کړي نه وو چې منسوخ شو، نو دې ته وایي نسخه قبل الفعل. البته نسخ قبل الاعتقاد ناجائزه ده قبل التمکن من الاعتقاد چې الله درته قدرت د اعتقاد هم پې نه درکړی او منسوخ شي نو داسې نسخه لا نه ده واقع شوې او داسې نسخه واقع شوې ده چې تمکن من الاعتقاد راشي قدرت په اعتقاد راشي خو لا فعل نه راغلی چې منسوخ شي نو نسخه قبل الفعل ده بعضې علما وایي چې نسخه نشته ځکه اول مطلق غوا وه او وروسته مقیده غوا شوه مطلقه غوا کلی ده او مقیده غوا جزی ده او کلی مو جزی لره متناول وی نو دا مقیده غوا هم د هغې مطلقې غوا په ضمن کې شته مخکې چې الله کومه غوا مامور مامور به وه د کومې غوا ذبحه چې مامور به وه هغه مطلقه او کلی وه او وروسته یې و جزی ذکر شوه جزی په ضمن د کلی کې وي که نه لهذا دا دویمه غوا په ضمن د اولې غوا کې شته نو نسخه نه ده راغلې فافعلوا ما تؤمرون ما موصوله ده او تؤمرون ورته صله ده عاید پکې حذف ده فافعلوا ما تؤمرونه نو تاسو هغه کارو کوي چې الله پاک تاسو ته امر کوي یا ما تؤمرون به دام کې دي شي چې ما مصدر شي حذف د عاید تم ضرورت را نشي نو ففعلوا امرکم امر به مصدر مبني للمفعول وي کوم شی چې تاسو ته امر شوی دی هغه وکړئ او سوال مو مقرر کوئ دا ففعلوا ما تؤمرون کې دوه احتمال دي یا دا قول د الله دی او یا قول د موسی علیه السلام دی قالو دع لنا ربک دوی بیا چلو چې را شروع کړه چې وګوره موږ ته د خپل رب نه دی یبین لنا ما لونها چې موږ ته بیان کی چې د دې غوا رنګ به څنګه وي قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انه یقول چې بشک الله پاک فرمای انها بقره چې دا یو غوا ده صفراء زیړه غوا ده دلته د غوا رنګ ذکر کړو چې غوا زیړه ده او وروسته د رنګ رنګ ذکر کړو فاقع لونها دا زیړواله به خالصي غوا به زیړې زیړواله به خالصي نو اول د غوا صفت شو وروسته د رنګ صفت شو صفراء زیړه غوا ده فاقع لونها فقوع اشد ما يكون من الصفرة تکه زیړه، پښتو کې ورته تکه زیړه وایو، نو دلته توصیف د تاکید دپاره دی، لکه امس الدابر، فاقع لونها کې ډیر ترکیبونه دي، یو ترکیب پکې دا دی چې لونها مبتدا کې لونها لونها تسر الناظرین په دې کې ډیر ترکیبونه دي یو ترکیب پکې دا دی چې لونها مبتدا ده او خبرې دا تسر الناظرین دی لونها تسر الناظرین د دې رنګ خوشحالي کتونکي نو لونها مبتدا تسر الناظرین دا ورته خبر دا یو ترکیب دویم ترکیب دا دی چې لونها مبتدا ده او فاقع ورته خبر مقدم دی نو تقدیر د عبارت به دی معنا به دی چې لونها فاقع رنگ چې دی خالص دی او دا ممکنه ده چې لونها دریم ترکیب دا فاعل د پاره د فاقعون شي فاقع لونه تک زیړ دی رنگ یې تک زیړ دی رنگ یې تسر الناظرین خوشحالی دا کتون کی تانیس د فعل راوړو ځکه فاعل چې د مؤنث ته مضاف دی فاقعو دا تسر تسر ضمیر چاته راځي دی لون تکنه لون خو مذکر دی او تسر دا په مؤنث دی خو دا فاعل ها ته مضاف دی کنه لونها نو فاعل مضاف دی مؤنث ته نو بوی د تانیث پکې راغلو لدی وجنه تسر فعل ورته مؤنث راغلو تسر الناظرین خوشحالی کتون کی پوه شو په اعتراض او جواب هدایت الله تسر فعل دی فاعل څوک دی لون لون خو مذکر دی نو فعل ورته مؤنث ولې راوړو ځکه فاعل مضاف دی مؤنث ته لونها تسر الناظرین جمهور مفسرین فرمایي الصفر من الالوان السارته زیړ رنگ چې دا خوشالون کې رنگ دی حضرت علی رضی الله عنه به زیړ بوټان او زیړې څپلې ډېرې خوښولې او بیا به فرمایل من لبس نعلا اسفر قل همه د چا چې پڼې زیړې وي زیړې بوټونه او زیړې چپړې او زیړ زیړې موزي وي نو د د غمونه کمی من لبس نعلا اسفر قل همه غم به کمی عبد الله ابن زبیر به او یحیی ابن کثیر به د تور بوټانو د تور پړونه خلق منع کول چې دا مکه خو کوي ویل انها تغم زکه دا غم زیاتوي قالو نو دوی ورته ویل چې ادعو لنا ربک دلته روح المانی لیکلی د دې آیات لاندې دا د عبد الله ابن زبیر او د یحیی ابن ابي کثیر قول را نقل کړی دی چې دې دواړو به عن لباس النعال عن لبس النعال السود د دینه به خلق منع کول لانها تغم زکه دا د خلکو غم زیاتوي قالوا ادع لنا ربك نو دوی ویل چې ادع لنا ربك او غواړه مونږ ته د خپل رب نه دی یبین لنا ما هي چې مونږ ته بیان کړي د دې نور صفاتم چې اسائمه ام عامله دا به سریدون کی وی او که ارټی به وی قلبی به که ارټی به ان البقره د علت د لپاره د ادعو او اعتذار د لپاره د تقریر د سوال چې نو دا بیا بیا سوالونه چې کوو زمو عذر قبول کا ان البقره تشابه علینا بېشکه دا غوا چې ده دا ګډه وډه شوه په موږ ان البقره اسم جنس جمعي دی د دې جمع اباقر راځي ان البقره اسم جنس جمعي کې تذکیرم جایزي لکه نخل منعقر او تانیسم پکې جایزي لکه والنخل باسقات نو ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون او بشک مونږ کده الله اراده لمهتدون مونږ لار مندون کیو کم طرف ته ال الحکمت هغه حکمت د حلالولو د غوا ته چې د غوا په حلالولو کې څه حکمت ده نو هغه ته مونږ لار مندون کیو ال الحکمت او یا ان ان شاء الله لمهتدون الى عين البقره المأمور بذبحها دغه غوا ته موږ لار موندون کیو د کمی غوا د حلالولو امر چې الله پاک مونږ ته کړی دی درېم معنی دا ان ان شاء الله لمهتدون لما خفي من امر القاتل د مخفیه د پاره مونږ مهتدین یو چې هغه امر د قاتل دی د قاتل د حال معلومول دي ان شاء الله چې موږ هغه ته لار موندون کیو قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه یقول چې بشک الله پاک فرمای انها بقره چې دای وغوا ده لا ذلول لا ذلول ذلول موصوف ده او تسير الارض دا ورته صفت ده لا ذلول او ذلول په خپل صفت لپاره د بقره تون ده ذلول بیا موصوف شو دا صفت موصوف شو او تسیر الارض دا ورته صفت شو نو وصفت یجوز وصفها دا جایز ده چې یو صفت موصوف شي او بل صفت ورته راشي دلته اصل مقصود لا ذلول ذلول خو موصوف شو او تسیر الارض دا ورته صفت شو صفت خو قیدی کنه نفي چې په کلام مقید داخله شي قید ته متوجي وي نو دلته د تسیرو د اسارت ته نفي متوجي ده نو لا ذلول تسير الارض داسې ذلول بنئ تسير الارض چې چیرکی زمکا یعنی قلبه کوي په زمکا کې نو په آیات کریمه کې انتفاع د ملزوم د چې قلبه ده په انتفاع د ملزوم انتفاع د لازم راغلی ده چې هغه ذلت ده لا ذلول تثیر الارض د ذلت نفی راغله په نفی د اسارت باندې په نفی د چیرې کولو د ځمکې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث او نه بخړو کوي فصل ولا د لای مکرر کړو عموم د نفي باندې تسریع کوي یعنی په سلب کلی باندې تسریع کوي کدا الله پکې نه وي نو چا به دا توهم کولو چې دلته نفي د مجموعې ده لا ذلول وتسقي الحرث مجموعه ده دې دواړو بنۍ چې هم قلبه کوي هم ارټ کوي ارټ خو پېژنئ دې چارسده کې مو ارټونه ليدلي دي چې اوبه راوباسي په غويانو باندې غويانو باندې داسې لرګی تړلی تاوی را تاوی یې اوبه پرې راوباسي نو هغې ته ارټ وایي نو چا به دا توهم کولو چې مجموعه د دواړو به پکې منتفي وي قلبه او ارټ د دې مجموعه به پکې منتفي وي یو یو به ځان ته نۍ منتفی نو الله پاک لا پکې مکرر کړو سلب کلی ته اشاره کوي چې یو بم نۍ دواړه بم نۍ لا ذلول تسیر الارض نب ذلیلی تسیر الارض چې چیرې کوي زمکه یعنی قلبه کوي په زمکه کې ولا تسقل حرسا او نب خړوب کوي فصل دې لا ته لای مذکره وایي، مذکرة، یعنې مطلب دا دی چې تا ته سلب کلي در یادوي چې رفع د ایجاب کلي را نه وړې، مجموعه منتفي نه کړې، هر یو ځان ته ځان ته منتفي دی. مسلمة، عبدالله ابن عباس صاحب د دې ترجمه داسې کوي، مسلمة، یعنې سلمها الله من العیوب، الله دا سالمه ګرځولې ده د عیبونو نه. حسن بصري صاحب معنا داسې کوي. ابن ابی رباح رحمه الله د دې معنا داسې کوي مسلمه یعنی مطهره من الحرام د حرام نه به پاکه غصب مسب او سرقه به پکې نه وي محرم مطهره من الحرام او امام مجاهد رحمه الله معنا داسې کوي مسلمه من الشياه من الشیات مسلمة من الشیات دا به د نورو رنګونو او د داغونو نه مسلم وي د نورو رنګونو او د داغونو نه به مسلم وي دا ډېرې معناګانې راغلي بهتره معنا پکې د عبد الله ابن عباس صاحب ده مسلمه یعنی سلمها الله من العيوب الله پاک دا سالمه ګرځولې ده د عیبونو نه لا شیت فیها په دې کې به نور رنګونه نه داغونه به پکې نه نور رنگونه به پکې نه لا شیت فیها لا شیت شیت اسم د لا دی او فیها ورته خبر دی قال الان الان ظرف زمان دی لازم الفاد على الفتح قال الان جئت بالحق اوس تارت لکه په حق باندې فا کلمه کی م... فا کلمه مبنی په فتحې ده لازم الفا دا مطلب نه چې د فی داخلول په لازم دي الان قالوا الان اوس الله پاک دوی ویل چې اوس دا راتلل وکړه په حق حق په معنا د حقیقت دی یعنی اظهر ته حقیقت ما امرنا به تا اوس ظاهر کړو هغه څه چې موږ ته په امر شوی دی نو جئت بالحق تراتلل کړو په حقیقت باندې یعنی حقیقت دې اوس ظاهر کړو دویمه معنی ده الان جئت بالحق حق په معنا د الامر المقضى دا سه خبره دی اوس راوړه چې هغه فیصله شوې ده یعنی د هغه نه اخوا دی خو اوس ممکن نه دی دریمه معنی ده جئت بالحق یعنی بالامر اللازم اوس درات له لوکړه په امر لازمه باندې د دې غوه حلالول اوس لازم دي فذبحوها نو فا فصیحیه ده په مقدره جمله باندې دلالت کوي نو تقدیر د عبارت دا ده فطلبوها ووجدوها فذبحوها درې دو جملې مقدره کړه فطلبوها دوی د دوی غوا پسې ګرځېده را ګرځېده او د یو یتیم سره یې پیدا کړه او قیمت یې ورته ولګولو چې د دې غوا څرمن به ماته د سرو زرو نه ډکوئ نو قیمت یې هم ډېر زیات شو ځکه هغه د خپلې مور ډېر فرمان بردار و نو فطلبوها دوی ولټوله دا غوا ووجدوها وی موندله فذبحوها نو به حلال کړه وما کادو يفعلون او نو قریب دوی چې دا کاری کړي وي من غلا اسمنها زکه دا غیر ریټ ډیر زیاتو یو څرمن ورته د سرو زرو نه ډک کړه محمد ابن کعب فرمایي وما کادو يفعلون نو قریب چې دوی دا کار کړي وي قال محمد بن کعب وما کاد یجدونها باجتماع اوصافها نه و قریبه چې داسې غوای پیدا کړی وي د دومره صفاتو سره و اذ قتلتم نفسا نو دا هغه قصې یو جز الله دلته ذکر کوي اول جز دا ده ما درته ویل چې الله پاک دا قصه په یو ترتیب ذکر نه کړه ځکه که په یو ترتیب ذکر کړي وي به خلکو ویل چې مقصود اصل بیان د قصې ده او اصل مقصود بیان د قصې نه دی بلکې اصل مقصود دا دی چې د قصې هر جز دا مستقل دی په عدم امتثال د بنی اسرائیلو کې هر جز په دې دلالت کوي چې دوی د خپل پیغمبر خبره نه منله او استهزاء کوله وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا الله پاک فرمایي هغه وخت قتلتم نفسا چې تاسو وژلو یو نفس اپريدو مړی وکړو نو اپريدی خو ډير په زرګونو په لکونو قوم دی يو کس پکې مړی کړی خو ټولو ته منسوبيږي قتل بنو فلان نو دا هم د قبيلې د قتل بنو فلان نه دی و اذ قتلتم نفسا په بني اسرائيلو کې ټولو مړی نو کړی يو کس کړی و يو نو خو اوريرونه و راجمع شو او خپل ترې ووژلو نو و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فدارأتم په اصل کې تدارأتم دی نو دا قانون دی په صرفو کې تاسو ویلی دی هر باب تفاعل او تفاعل کې چې په فا کلمه کې تا یا طا یا ظا او یا صاد راشي نو هغه به په مابعد کې مدغمیږي نو فدارتم فیهم الله پاک فرمای فدارتم تاسو اختلاف وکړو یعنی اختلفتم واختصمتم فی شانهم تاسو اختلاف او لانجه وکړه ها ضمیر د نفس ته راځي دی په بار د دې نفس کې چې هغه حال د مړي او د قاتل د دې مړي وو، نو الله پاک د هغې بیانوونکی دی. فقلنا اضربوه ببعضها نو ما دوی ته وویلې، اضربوه، هو ضمیر نفس ته راجع دی، ووهئ دا نفس. او که ته اعتراض وکړې چې مطابقت نه راځي په مابین د راجع او د مرجع کې، نفس خو مؤنث سماعي دی، د دې د غوښې په یوه ټوکړه یې ووهل، د غوښې په یوه ټوکړه. بعضې علما وایي چې ژبه ده، بعضې وایي لکۍ ده، بعضې وایي غوږ دی، خو ابهم ما ابهمه الله، الله پاک یې تعین نه دی کړی چې د غوښې د ټوکړې په کوم ځای ووهل، صحیح حدیث کې هم دا تعین نشته، اطلاق دی. د دې غوا غوښه راواله او دا مړی پرې ووهه. د مړي هر ځای چې دی ورباندې ووالو او د دې غوا د غوښې په هره ټوکړه چې دی ووالو، الله به دا مړی راژوندی کړي. کذلک یحیی الله الموتی، همدارنګه الله پاک راژوندي کوي مړي. دا جمله معترضه ده. ويريكم آياته او الله په خيتا سو ته دلایل د قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ په حیات بعد الموت باندې ثم قصد قلوبكم الله پاک فرمایي چې بیا سخت شو ستاسو زړونه القسوه فی الاصل الصلابه سختوالی ته وایي دلته د دوی د قلوب حالت دا مشابه نو بیا ستاسو زړونو د عبرت حاصلولو نه انکار کولو ثم چې دی دا د استبعاد دپاره دی یعنې دلایل مزیله مبطله موجود وه او بیا هم ستاسو زړونو د عبرت حاصلولو نه انکار کولو هدایت الله پوه شوې په حاصل د معنا د دې مطلب څه دی؟ یعنې ستاسو زړونو انکار کولو د عبرت حاصلولو نه، خو دا انکار القلوب عن الاعتبار دی مشبه او قسوة القلوب دی مشبه به، د دې مشبه به مشتقي راواخله چې قسوت دی، مشبه ترېنه مراد کړه. څه شو؟ چې انکار القلوب عن الاعتبار دی، نو استعاره بالتبعیه ده، دارنګه استعاره تمثیلیه هم جوړولی شئ، د دوی د زړونو هیئت دا مشبه، او د سختې تیږې هیئت دی مشبه به نو استعاره تمثیلیه هم ده چې یو هیئت د بل هیئت سره مشابه کی نو بیا سخت شو ستاسو زړونه من بعد ذالک ورسته د دې واقعین او یا من بعد ذالک من بعد ما سبق من الآیات د دې مخکنیو معجزاتو نه وروسته هم ستاسو زړونه سخت شو په سختوالي کې او په عدم تأثر کې کل حجارت په شان د کانو حجاره الله جمع ذکر کړه جمع د حجر ده کل حجاره په جمع کې الله دی خبرې ته اشاره کوي چې د دوی په زړونو کې تفاوت او په سختوالي کې لکه تیږي چې بعضې لږې سختې وي بعضې ډېرې سختې وي نو د دوی زړونه هم داسې وو د تیږو په شان وو خو بعضې د یوی تیږی په شان او بعضی د بلی تیږی په شان بعضی د بلی تیږی په شان لکه تیږو او کاڼو کی چی تفاوت دی د دوی په زړونو کی هم داسی تفاوت وو خو ټول د کاڼو سره مشابه وه او اشد قسوه او په معنا د واو دی و اشد قسوه لکه الله پاک په یو ځای کی فرمایي لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن الته او آبائهن په معنا د واو سره دی و آبائهن نو او په معنا د واو او یا او په خپل حقیقت پاتې دی د تنویع د پاره دی بعضی زړونه د کانو په شان وو او بعضو د کانو نم سخت وو دویمه معنا او په خپل حقیقت پرې ده نو تقسیم په قلوب کې شو دریم دا چې او په معنا د بل ده فهي کالحجاره بل اشد قسوه او یا څلورمه ترجمه او د پاره د تصاویف شک ته مخکې مې تاسو ته د دې تحقیق کړی و دا ټولې مجازي معناګانې شوې تر دې ځایه پورې چې ما درته بیان کړو او مې په معنا د وو کړو صحیح شوه او مې په معنا د بل کړو دریم دا چې او مې د تنویع د پاره کړو څلورم دا چې او په خپل حقیقت پاتې دی د پاره د تساوی فی شک دی خو دا شک په نظر سره سامع ته دی د سامعینو شک دی چې یاره د دوی زړونه به د کاڼو په شان وي که د کاڼو نه به هم سخت وي صحیح شوه نو د سامعینو شک دی نو او د پاره د تساوی فی شک دی خو شک سامعینو ته راجع دی او اشد قسوه د وسپنې سره مشابه نه کړو چې یا بعضې زړونه د تیږو په شان دي د کاڼو په شان بعضې د وسپنو په شان د وسپنو سره ځکه مشابه نه کړی چې وسپنه نرمیږي په اور باندې او د دوی زړونه په اور هم نه نرمېدل لکه د داعش زړونه، داعشیان همداسې دي، فهي کالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، بېشکه بعضې د کاڼو نه، کاڼي په درې قسمه دي، بعضې کاڼي داسې دي، لما يتفجر منه الانهار، چې کلاو روانې وي د هغې نه نهرونه، یعنې لوی نهر ترېنه روان وي، بعضې کاڼي داسې. دویم کاڼی، وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، دویم کاڼی داسې دی چې وچ وي او لږې لږې اوبه ترېنه روانې وي، اول کاڼی داسې دی چې نېر ترېنه روان وي، دویم کاڼی داسې دی چې لختې ترېنه روانې وي، ویلا، لږې اوبه ترېنه روانې وي، وان منها لما یهبط من خشیة الله، او درېیم کاڼی هغه دی چې د الله د وېرې نه رارغړي، د غره نه راوغورځېږي د الله د وېرې نه، نو د دې نه اوبه نه دي روانې، درې قسمه کاڼي شو که نه؟ اول پړی چې لوی نهر ترېنه رواني، دویم دا چې یوه ویاله ترېنه رواني، یوه چینۍ، لږې لږې اوبه ترېنه رواني او درېیم هغه دی چې د الله د وېرې نه د غره نه راورغړي، ښکته راوغورځېږي. نو تیږې یې کاڼي په درې قسمه دي، دا رنګ یې دا زړونه هم په درې قسمه دي. بعضې زړونه د عرفو او د معارفو نه دومره ډکي چې د هغې نهرونه ترېنه رواني، دا د راسخینو او د امامانو مجتهدینو شان دی. د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام مالک او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دوی زړونه د علومو او د معارفو نه دومره ډک وو چې نهرونه ترېنه روان وو، تر قیامته پورې د دوی په دې علومو خلک سیراب کېږي، تر قیامته پورې. نو بعضې زړونه داسې وي چې د علومو او د معارفو نهرونه ترېنه چلېږي. او بعضې زړونه داسې وي چې نهرونه ترېنه نه چلېږي بلکې د هدایت چینې ترېنه روانې وي، ویلې ترېنه روانې وي. لکه دا نور عام علما چې په مدرسو کې استادان دي دوی نه نهرونه د علومو نه دي روان خو بیا هم د علومو چینې د علومو چینې دي، چشمې، د علومو چینې ترېنه روانې دي، لږې لږې اوبه روانې دي، دا د رباني علماوو شان دی، رباني علما. او بعضې زړونه داسې دي. چی نهرونه د علوم هم ترینه ندی روان او چینی هم ندی روانی تعلیم نشی کولای چاته ښودنه نشی کولای خو خپله د تکبر او د غرور نه پاک دی د الله حکم ته سر ټیټ کړی دی دا د عبادو د دی پیر صاحبانو د دی عبادت کوونکو عوام ورونو مثال دی چې د الله د د الله د ویرې نه لکه تیږه چې رارغړي نو دم د الله حکم ته داسې سر ټیټ کړی دی تکبر او غرور نه ځان صفا کړی دی نو دا دریم زړه دی نو زړونه درې قسمه شو لکه تیګه چې په درې قسمه ده بعضې علما دا وایي چې تیګه په درې قسمه ده اوله هغه وه چې کلاو ویلې ترې نه روانې وي دا د هغې خلکو مثال دی چې د الله د ویرې نه ډېر ژاړي وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء دا د هغې خلکو لپاره مثال دی چې د الله د ویرې نه لږ لږ ژاړي و ان منها لما يهبط من خشية الله دا د هغه زړونو مثال دی چې د الله د ویرې نه د سترګو نه اوښکې نه ځي خو د زړه نه ژاړي بعضې خلکو د سترګو نه اوښکې نه ځي خو په زړه کې ډیره ویره یې د الله نه نو دا دریمه د هغه چا دپاره مثال دی نو دا د نرمو زړونو بیان شو کنه و ان من الحجاره په دې کې د نرمو زړونو بیان الله پاک وکړو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د الله د ذکر نه بغیر نور ډېری خبرې مکوئ غف شپ ډېر ملګوئ ځکه ډېر غف شپ لګول زړونه سختي او سخت زړه د الله نه ډېر لري وي په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اعوذ بک من القسوه والغفله یا الله پاک زه تا ته پناه نیسم د سختوالي د زړه نه او د غفلت نه زه تا ته پناه نیسم اوس په دې اعتراض راځي ظاهر بیر خلک په دا اعتراض کوي چې دا تیګي د الله د ویرې نه د غره نه راغړي د غره نه راغورځيږي د الله د ویرې نه نو د الله وېره خو په تیږو کې نشته، ځکه د الله وېره فهم او ادراک غواړي او په کاڼو کې فهم او ادراک د کمښت دی. عقل نشته، فهم نشته، شعور نشته، نو د الله وېره په کې څنګه راغله؟ نو تاسو ورته جواب ورکوي چې دا د فلاسفه و خرافات دي. چي فهم او ادراک دا شرک دا صرف په څلورو شيانو کي دی، عقول عاليه، نفوس ناطقه او نفوس فلکيه، دوی وايي په دغه دريو کي عقل او شعور دی، عقول عاليو کي فهم او شعور دی، نفوس ناطقو کي فهم او شعور دی او نفوس فلکيو کي فهم او شعور دی، دا د دوی خپل خرافات دي، فهم او شعور د الله په ټول مخلوق کي دی. په حیواناتو کې زیات دی، دویم نمبر په نباتاتو کې دی، دریم نمبر په جماداتو کې دی، خو فهم او شعور په ټولو کې شته او د دې لپاره په شریعت کې ډېر مثالونه دي، ګوره آیتونو کې هم راځي، الله پاک فرمایي، تسبح.